د معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو شپه کې چې دی د مکې نه بیت المقدس ته تللی دی دې ته تاسو ویلو چې نامه اسرا ده بیا د بیت المقدس نه چې دی اسمانونو ته تللی دی نو دې ته بیا معراج وي په اول اسمان کې رسول الله د حضرت آدم علیه السلام سره ملو شو پنځم اسمان کې چې دی دا نه نغری سلورم کې د ادریس علی السلام سره پنځم کې چې دی د حضرت یوسف علی حضرت هارون علی السلام سره اول کې آدم علی السلام دویم کې یحیی علی السلام عیسی علی السلام دریم کې یوسف علی السلام دلته دراغی او سلورم کې ادریس او پنځم کې حضرت هارون شپږم کې حضرت موسی او په وم اسمان کې ابراهیم علی السلام دا غینه پس بیا ز الله بوت لما غ سدرۃ المنتهى مقام ته سدرا بیره ته وی دام د بیر شکلو او فایزان نابقها ناګنه د هغې هغه دانې میوې چې دي مثلو قلال حجر هغه په شان د هغه منګو د حجر حجر دو زینه دی دلته تی مراد دی د مدینه نه بار د علاقه د مدینه د یو ځای دی اول ته به وی منګی ډیر جوړیدل د غزه منګی ډیر مشهور دی نه نه دانه دانه و اذا ورقها او ناګه نه د هغې هغه پاڼې مثلو اذان الفیله هغه پشان د هغه غوږونو د اتیانو هلته کې سلور نهرونه وو نهران باطنان دو نهرونه هغه ډیر قیمتي وو هغه پټو لکه مونږ وی زیر زمین دا پټو و نهران او دو نهرونه ظاهران هغه ښکاره وو یو سلسبیل ورته وی یو ته کوثر وی و اما الظاهران او هر چې هغه دوه ښکاره دي نو فنیلو هغه نیل دی نیل دا په مصر کې دریاب دی و فرات والفرات او بل فرات دی لاندې لیکي دا بغداد کې دی اصل کې نیل او فرات دا دوه خاص نیرونه دي او دا د خاص غرونو نه او د خاص چینو نه راوتلي دي اوس د دې څه مطلب دی چې دا دوه نهرونه دا د هغه ځای نه راځي د بخاری شرح لیکي چې دا راضی د دغه دغه د دی ویخ نه دا روزی دا وب بیا زی الهیس یعلم هغه ځای ته چې د الله ته معلومه نو دا بیا زی زی او دا د کم غرونو نه چې دا وب روزی دقل ته دغه کیږي دغه غرونو باندې دا وبونه نوزی او دا ته بیا بار روزی ثم رفع لي البيت المعمور بیا راخکاره کړی شو ما ته بیت معمور بیت معمور په اوم اسمان کې په سیده د خانه کعبه هلته دقسې کوټه ده لکه څنګه چې خانه کعبه ده په اسمانونو کې هم دومره قدر کیږي لکه څنګه چې په ځمکه کې د بیت الله قدر کیږي بیا راخکاره کړی شو ما ته بیت معمور ثم اوتیت باناء بیا راوړل شو ماته لوخه من خمر د شرابو و اناء او یو لوخه من لبن د شودو غالبا رسول الله ته دو ځله د لوخي مخکې شوي دي یو ځل په بیت المقدس کې چې دغه ته پاس خاطر او بیا یو ځل دلته نو ما ته راوړل شو لوخي من خمرن د شراب به انا ان یو لوخ من خمر د شراب او انا ان یو لوخ من لبن د شودو و انا ان من اصل او یو دا لوخ دی ګلاس هغه دغه د شاتو غالبا هلته درې لوښي مخ مخکې شوي دي ورته او په بیت المقدس کې ورته دوه لوښي مخکې شوي یو د شودو یو د شرابو فاخست اللبن رسول الله وی ما را واغشتلی هغه شودو چې هغه مې وسکل نو هغه راته وی اصبت پیغمبر صحیح لارې ته ورسېدې چې تا شوده دغه کړل که دا شراب دې څکلی وي دا هغه زمانه ده چې شراب له حرام نو نو ستا امت به بیا ګمراه شوی وي ستا امت به وي چې رسول الله په شپه د معراج باندې دغه څکلي دي شراب فقال رسول الله وی هي الفطرت دا هغه اسلام دی دا اسلام دی دا د شودو دغه تعبیر د سنو کو د اسلام نه انت علیها چې ته په هغې باندې و امتک او ستا امت هلکه د شودو نه تعبیر په اسلام ولې وشو وایي د هغې وجه دا ده چې اول ماشوم دپاره غذا او خوراک هغه شودي دقسې د اسلام چې دی د بني آدم اول فطرت یا اول خوی او سوچ دغه هغه د اسلامي ثم فرضت علی الصلوات الخم صلوات او بیا فرض شو په ما باندې منځونه 50 صلاتن 15 منځونه اها ثم فرضت بیا فرض شو علی په ما الصلوات منځونه 50 صلاتن 50 منځونه کل یوم هر ورځ الله ما ته وی چې ستا په امت باندې چې دین هر ورځ 50 منځونه فرجعت او زه واپس رالم فرجعت نو زه واپس رالم فمررت علی موسی چې په حضرت ابراهیم علی السلام را تیرېدم هغه سونه وی خو چې حضرت موسی علی السلام ته شپږم اسمان ته رالم نو زه تیر شوم علی موسی په موسی فقال موسی علی السلام راته وی چې حضرت بما امرتا پس باندې تا ته امر وشو د الله د طرف نه تا ته په کوم خبرو امر وشو قال رسول الله وتوي امرتو ما ته امر وکړې شو به 50 صلاتن په 50 منځونو باندې کله یوم ار ورځ قال موسی علیہ السلام وتوي ان امتک حضرت ستومت شه لا تستطيع 50 صلاتن هغه طاقت نه لري د پنځوس منځونو کله یوم هر ورځ وی موسی علی السلام ته ولې پته لګیدا و یغه قیاس کړو د دې امت په خپل امت چون کې هغه خپل امت چې قتل او هغه خو دغه دونه توره پکې نه و نو هغه قیاس د دې امت مو کوي چې دا امت به د ورځې څنګه 50 منځونه کوي و انی او زه چې یم والله قسم په الله قد جربت الناس ما تجربه وکړه په خلکو قبل کستانه مخکې و عالجت بنی اسرائیل او ما وخت تیر کده بنی اسرائیل سره اشد المعالجه په سخ وخت سره د دې وجې نه ماته دا تجربه ده چې دا پنځوس منځونه نشي کولی فرجع الی ربک واپس لاړ شه خپل رب ته او فصله التخفیف دا غنه سوال وکړه د تخفیف د اسانتیا چې ربه پنځوس منځونه زما امت نشي کولی ها فصله التخفیف ته سوال وکړه د الله نه د تخفیف لامتک د پاره د خپل امت فرجعت زه واپس لاړم چې لاړم سوال مې وکړ الله ته نو بل روایت کې داسې راځي الله راته پنځه کم کړه بیا چې لاړم پنځه راته کم کړه بیا لاړم پنځه کم کړه خو دلته بل شانته دی دلته دا دی چې لس لس چې لاړم الله راته لس معاف کړ زما خیال دی دا دوه ځله تللې په یو کې حساب کړي دي فوضع عني الله لرې کو کې خو د زمانه عشرا لس چې زه دا لس منځونه کم سلویخ فرجعت الى موسی زرالم موسی علیه السلام ته فقال مثله نو هغه راته همداسې خبره وکړه چې نه واپس لاړ شه فرجعت زه واپس لاړم فوضع عني عشره نو الله کېښودل زمانه لس نور نو دېرش فرجعت الى موسی زه واپس رالم موسی ته فقال مثله هغه راته بیا داسې خبره وکړه فرجعت زه بیا واپس لاړم فوضع عني الله کېښودل زمانه عشرا لس شل شو فرجعت الى موسی زه رالم موسی علیه السلام ته فقال مثله هغه راته بیا داسې خبره وکړه چې ستا امت دا طاقت نه لري فرجعت زه بیا لاړم فامرت بعشر صلوات وایزه لس نورم کم د شلو نه لس پاتې شو فامرت بعشر صلوات ما ته امر شو په لس منځونو کل یوم هر ورځ فرجعت زه واپس لارم واپس رااله موسی علیه السلام ته فقال نو هغه راته وی مثله پشان ده دی فرجعتو زه بیا واپس لاړم الله راته پنځه نور معاف کړ دی زنه معلومیږي دا پنځه پنځو فامرت بخمس صلوات ما ته امر شو په پنځو منځونو کله یوم هر ورځ فرجعت الى موسی زه بیا موسی علیه السلام ته رالم فقال هغه راته ووی بما امرت په څه باندې تا ته امر وکړی شو قلت ما ورته ووی امرت بخمس صلوات ما ته امر شو په پنځو منځونو کل یوم هره ورځ قال هغه راته وایي ان امتک یقینا ستا امت چې دی لا تستطیعو هغه طاقت نه لري خمس صلوات د پنځو منځونو کل یوم هر ورځ و انی قد جربت الناس ما تجربه کړې د خلکو قبل کا مخکستانه و عالجت بنی اسرائیل ما وخت تیر کړې د بنی اسرائیل سره اشد المعالج هغه سخ وخت فرج الى ربک واپس لاړ شه خپل رب ته فصله سوال وکړه د هغه نه التخفیف د کمېدو لامتک د اسانتیا د خپل امت لپاره قال رسول الله وته وی نه بس شرم راځي سوالونه هم د یو اندازې پوری سألت ربي ما سوال وکړه د خپل رب نه یو ځل سوال مې وکړه پنځه کم شو بیا لاړم پنځه کم شو بیا لاړم پنځه کم شو حتی تر دې پورې استحیتو چې ما ته حیا راغله ما ته حیا راله چې دا کمې پورې به سوال کوم ولیکن ارزه لیکن زه په دې راضي یم چې پنځه منځونه یي و اسلم او په سر سترګو باندې زه دا منم دلته د اساسو حاشیه یو خبره کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې واپس راته نو مخې له ول ابراهیم علی السلام راته بیا د پاس نه چې دی د پاس نه دویم چې د لاندې نه شپږم دی موسی علی السلام دی لیکن موسی علی حضرت ابراهیم علی السلام ورته دا نه وی چې ته منډه د الله نه سوال وکړه او چې حضرت موسی علیه صلوات و سلام شو نغه وته وی منډه د الله نه سوال وکړه دې کې اسې نکته څه ده چې حضرت ابراهیم موسی علیه السلام رسول پاک ته دا نه وی چې منډه د الله نه سوال وکړه چې کمی کی او موسی علی السلام وی وی دا غي وجه دا ده چې د ابراهیم نوم سره خلیل الله څه ده او موسی سره کلیم کلیم الله او خلیل چې وی کنه خل دوستانه نو په دوستانه کې تسلیمی خط تسلیم په سر سترګو منل چې ابراهیم علیه صلات و سلام خبر شو چې په دې امت باندې پنځوس منځونه دي نه خو خلیلو نه هغه یې په سر سترګو هغه دا ونه وی چې منډه د الله نه سوال وکړه خو چې ابراهیم موسی علیه السلام ته خبر راغله نو هسو کلیم الله کریم هغه ته وی چې بار بار څوک د چا سره خبرې کوي او د ناز د وجه نه کوي د محبت د وجه نه نو چون کې دی کلیم الله نو دی بیا خپل خبرې کوي چې من له الله نه سوال وکاو من له الله نه سوال وکړه ځکه دا دغه کلیم الله وجه وه او هغه چې سوال نه کوه هغه د خلیل الله وجه وه فقال رسول الله وی فلما جاوزتو کله چې زه راتیر شوم د حضرت موسی علیه السلام نه راتیر شوم نو نادا منادن اواز وکړ یو اواز کوونکي ملایکه به وه اواز وکړ یو اواز کوونکي سوی ام زیت فریضتی تا امضا وکړه زما د فرضو اما چې د باندې کم فرض کړیو دا غي تا امضا وکړه وخففت عن عبادي او ما اسانتیا وکړه خپل بندگانو ته د دې وجه نه تا زما حکم ومن او زه لګېدم ما خپل امت ته چې خپل مخلوق ته خپل بندگانو ته سره اسانتیا وکړه د دې وجې نه نن چې مونږ او تاسو پنځه مونځونه وکړو الله را له مقه اجر د دغه راکوي د پنځوسو مونځونو وایي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه دا یو مسله ده چې رسول الله چې معراج ته تللی نو دا معراج په ویخه کې وکړ په ویخه وکړ دا په خوب کې دا مسله دا ویخه وه رسول الله ویخو لاړ اسمانونو ته او کنه دا مسله د خوب وه ځنې استادان وایي چې دا د خوب مسله وه ولی هغه وی وګورئ کنه قران مجید کې دی و ما جعلنا الرؤيا التي رؤيا عام طور باندې خوب ته وی او منګه نو ګرځولې هغه خوب اره نا کچ منګ تا ته او خود الا فتنه للناس مگر د امتحان د خلکو معلومیږي د قران نه چې دا شپه د معراج کې چې دا واقعیا د معراج ده دا د خوب واقعیا ده دا د ویخې نه ده نو امام بخاری دا غي دغه کوي چې نه رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې دی چې په شپه د معراج باندې دی تللی دی نو دا د ویخې مسله وخه د خوب نه و یو دلیل د دی دا دی چې د مکی خلکو انکار وکړو چې ته څنګه بیت المقدس ته لاړې په یو شپه کې او د بیت المقدس نه بیا هغه سدرت المنتها پورې څنګه لاړې نو دا معلومیږي چې دا دوی انکار کوي دا د خوب واقع ده دا ویخه واقع ده که د خوب وه نو د خوب خو ریاضه عام سړی هم تلی شي د شپې خوب وینه بیت المقدس ته لاړ شه خوب وینه اول اسمان ته لاړ شه خوب وینه دویم اسمان ته لاړ شه نو د خوب خو څوک انکار نشي کولی خو چې د دوی انکار وکړه معلومیږي دا مسله د ویښې وه پاتې شو دا خبره چې دا رؤیا ټکی دی نو عبدالله ابن عباس صاحب وی رویا لکه څنګه چې خوب ته وی نو دسې د سترګو کتلو ته وی دلته د رویا معنا ده د سترګو کتل نو اکرمه د عبدالله ابن عباس صاحب نه روایت کوي فی قوله تعالی په تفسیر د دې قول الله کې چې وما جعلنا الرؤیا او مونږ نو ګرځولې اغلیدل التي هغه لیدل اریناک چې مونږ تا ته وښودو د بیت المقدس نه مې بوتلې دا د مې ته هر څه وښودل اسمانونو ته مې بوتلې او دا مې درته هر څه وښودل دا مونږ نه دی ګرځولی الا فتنة للناس مګر د امتحان د خلکو چې رسول الله د دې بیان وکړ خلک مني او کنه مني نو قال عبد الله ابن عباس وتوي چې هيا رؤيا عيننا دا لیدل د سترګو ښه رویا لکه څنګه چې په معنا د خوب سره راځي نو داسې د سترګو لیدو ته هم رویا وایي ریاض خیال لري هيا دا رویا شه دی رویا عینن دا کتلو د سو د سترګو اوریها رسول الله اسلام چې خودل شوی چې خودل شوی و دا رسول الله ته لیلتن په هغه شپه اسری به چې بوت لشوغه الی بیت المقدس بیت المقدس ته وپسې دا والشجرة الملعونة في القرآن او هغه ونه چې په هغې باندې بد ویلي شوي دي په قرآن کې هلکه دا کومه ونه ده دا د کیکر ونه ده که بله ده که بله ده نو قال عبدالله ابن عباس ورته وایي هي شجرة الزقوم دا اونه د زقوم ده دا د رسول الله کتل د اسمانونو دام امتحانو او دا ونه د زقوم چې بیانېږي دام امتحان دی څنګه امتحان دی چې منی که نه منی ابو جهل به اعتراض کو چې وا یو طرف ته رسول الله وایي چې د جهنم اور داسې دی چې تیږې سوځوي تیږې او بل طرف ته په اور کې ونه کیږي نو په اور کې ونه څنګه کیږي نو الله وی دا چې دا ما بیان وکړو دا امتحان دی د دوی د پاره چې دوی په ایمان راوړي کنه باب وفود الانصار دا باب دی د وفدونو د انصارو الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته وفد د قوم هغه کسانو ته وی چې هغه لاړ شي د بل قوم سره ملاویږي یا دوی لاړ شي حکومت سره ملاویږي چې ته یو مشر سره ملاویږي دی ته وفد وي نو دا باب دی د وفدونو د انصارو ال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته به مکه په مکه کې یو بدا دغی چې رسول الله مکه کې او د انصارو وفدونه تلل او د رسول الله سره ملاویدل او دویم و بیعت العقبه او دې کې به بیان د بیع عقبه رسول الله د انصار سره یو بیعت کړو هغه بیعت ته بیعت عقبه وی دا مینا نه ده اوس خو نشته چې دا مینا تاسو دغه ته راځئ مخ په مکه راځئ داسې آخري د د مینا آخري سر دلته یو غونډی وه په دې غونډې باندې دا غټ شیطانو د دې وجه نه غټ شیطان ته کتابونو کې سوی جمر عقبه هغه غونډې باندې شیطان دې غونډې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو سره ملو شو د خزرج قبیله انصارو پیغمبر علی السلام ول دعوت د دین ورکو چې لګه خو هم نه ده چې زه د الله کتاب وورم او تاسو یې ورته غوږ کېدی نو د دې غونډې شاته دغلته کېناستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان وکړ څه تقریبا یولس کسانو هغوی چې دا قرآن واورېد نو فآمنو هغوی ایمان راوړو بیا سره واده دا وشو چې خیر سره کال له به بیا موسم کې ملاویږو نو بیا په بل کال باندې د انصارو یو وفد راغی او د دقه غونډې سره ملو شو دې ته بیا دویمه جرګه وی اوله جرګه د نبوت په یو لسم کال شوی و دا دویمه چې دی نو بیا چې ونه د نبوت په دولسم کال شو او بیا وعده وشوه چې حضرت کال له به بیا راځو نو بیا په دیارلسم کال د نبوت باندې ډیر خلک رالل او جرګه وشوه د مدینه خلکو وی حضرت د خپل ځان د پاره شرط لګوا د الله د پاره شرط لګوا پیغمبر اسلام وته وی دا الله شر دا دی چې الله ان لا تعبدو الا اياه د یو الله عبادت وکوي د الله نه بغیر به د بل شي عبادت نه کوي زما شر دا دی چې زما به ملاتړ کوي څنګه چې په خپلو کې د یو بل مرګتیا کوي د قصې او زما ملاتړ کوي یو کس پکې راپاسې چې حضرت نفمالنه زمونږ د پاره به بیا سي لکه اوس برش وی لکم له جنت اصل بدغی جنت وی نو دا یو وفدو په یو لسم کال دویم وفدو په دو لسم کال دریم وفدو په دیار لسم کال بس په دیار لسم کال بیا دا فیصله شو چې حضرت صحابه ته اجازه وکړي چې راځي نو پیغمبر سم صحابه ته اجازه وکړو یو یو دو دو او درې درې دا بیا سره روان شو ها حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسطو قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب خام دا کعب ابن مالک دا خو هغه مشهور صحابي دی چې د غزوه تبوک نه پاتې شوی و د د زوی دی عبد الله د عبد الله ابن کعب وکانه قائد کعب او دی بوتلون کې د کعب حين عمي یا کله چې غړون شو کعب سه په اخر وخت کې روندو نو بیا وده په لار نشوتلې نو د بزان نیولې و بوته به قائد هغه کس ته وي چې څوک د لاس ونیسي او ته مخکې او هغه د پسې وي وکانا او د عبد الله قائد کعب دی بوتلون کې او د حضرت کعب حين عمیا کله چې کعب په سرګو باندې ړون شو قال عبدالله وی چې سمعت او کعب ابن مالک ما ووریدل د خپل استاد کعب ابن مالک نه یحدثو هغه به حدیث بیانو مونږ ته د کم وخت حين تخلف داغه وخت چې زما پلار رستو شو ان النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام نه فی غزوه تبوک په غزوه تبوک کې غزوه تبوک کې چې دی د رسول الله نه رستو پاتې شوی نو هغه ډېر اوږد حدیث دی انشاءالله را به شي درته بطوله او بیانو به موږ ته سره د اوږدوالي د هغې اوږد حدیث دی قال ابن بکیر فی حدیثه ابن بکیر وی په خپل حدیث کې چې کعب ابن مالک وی ولقد شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا زه حاضر شوی ما سره د رسول الله لیلۃ العقبه پاغه شپه د عقبه عقبه غونډه ته وی چون کې د دغه غونډه ویخ سره دلته د شپې جرګه شوی و نو وی زه حاضر شوی ما رسول الله ته پاغه شپه د عقبه حين تواثقنا کله چې منګه د رسول الله سره کلکه معاهده وکړه علی الاسلام په اسلام خو ګوره دا معاهده د اسلام دا سم معمولی خبره نه ده وما احب زما دا خوخه نه ده ان لی بها چې وی دي زما د پاره په بدل د دی کې مشهد بدرن حاضرېدل د بدر که څوک راته ووایي چې هلکه بدر ته حاضرېدل دا دې ډېر خوښ دي او که نه د شپې د عقبې ته حاضرېدل دا دې ډېر خوښ دي نو زه به ورته ووایم چې د بدر په مقابله کې زما دا بله دغه خوښه ده دا کومه چې شپې له جرګه شوې وه ځکه دا غټه قرباني وه د اسلام بنیاد کېښودی شو و ان کانت بدرون اگر کدی واقع د بدر اسکر ډیره مشهوره فی الناس په خلکو کې منها د دغه عقبې نه لیکن اصل شی عقبه و ما وی بنیاد د دین هغه نه کې خودې شو قال دا شو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله دا به ته دی وی چې حضرت جابر وی چې په دغه دویمه عقبه کې دغه دویمه جرګه چې و په دولسم کال د هجرت دې کې زه په خپل هم شاملو زما پلار عبد الله پکې شاملو زما یو ماما وغم پکې شاملو خا سمیت جابر ابن عبدالله ما ووریدل د حضرت جابر نه یقول هغه به وي چې شهید ابي حاضر شوی او زما پلار نه نه نه نه شهید ابي حاضر کماله بوت ماله خالایا دو ماماګانو زما العقبه عقبه ته ما دوه مامانو دوه ماماګانو یو پکې زه وړوکی وم دا دوه ماماګان مې چې په هغه عقبه کې او هغه جرګه کې شاملېدل نو زه یې د ځان سره دغه کړم بوتلم شهید ابي حاضر کماله خالا یا دوه ماماګانو زما ست حاضر کړم العقبه هغه عقبه ته هغه کم چې د غونډې ویخ کې د شپې رسول الله سره کومه جرګه کېده هغه کې زه حاضر کړم دوه ماماګان زمانو امام بخاری وی چې په هغه دوو کې خو یو نامه راته یاده ده خو بل نامه راته یاده نه ده چې بل څوک دی قال ابو عبدالله امام بخاری وی چې قال ابن عینه اوی سفیان ابن عینه چې احدهما په دې دوه ماماګانو کې یو چې دی البراء ابن مارور هغه دغه دی ښه براء ابن مارور دی دا لوی صحابي دا هغه صحابي دی چې دا د دغه د انصارو مشر غون ملک یو او په یولس په دوله په دیارلسم کال د هجرت چې کومه غدریمه عقبه شوی و په هغې کې شامل مو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حضرت صحابه را لېږه خو دې غریب چې لاړ که نه ریاضه د رسول الله د تلو نه مخکې دی وفات شوی پیغمبر سم چې هجرت وکړ یو میاش مخکې دی دغه بیا پیغمبر اسلام د قبر ته ورغی او په قبر باندې د باندې جنازه بیا وکړه ځکه د غټه قرباني کړې وه نو په هغه دوو ما ماګانو کې یو چې دی هغه دی برا ابن مارور ستاسو د حشه دا تحقیق کوي چې برا ابن مارور دا د حضرت جابر ماما نه دی خود عربو داسې رواج دی لکه د ستاسو د قبایلو خالی د مور کورنۍ نی د مور ته شتره زامنی اوم ورته دوی دغه وی ماما وی تاسو وایې کنه د چرته بده د ماماګانو د تر زامنی وی دا زمونږ دغه دی ماماګان دی د خورین به د خورین به د تر زامن دی به دا زمونږ خورین نه دی نو دا اسه دا برا ابن معرور د حضرت جابر دغه وو د مور د کورنۍ نه نو څه کوته ماما وی حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال عطاء قال خا عطاء وی قال جابر جابر وی چې انا زه په خپله و ابي او زما پلار حضرت عبدالله و خالي او زما ماما دا درې وړه الحمدلله دا یو منګه من اصحاب العقبه دا غ خاوندانو د عقبه نه دا غډل نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه د غونډې شاته د شپې دغه کړي و جرګه حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني ابو ادريس عز الله خا دا دغه وی راوی چې اخبرني ابو ادريس خبر را کړی د ماته ابو ادريس الک ابو ادريس څوک دی د خپل نوم دی عائز الله ان عباده ابن ثابت حضرت عباده ابن ثابت دام د دا خزرج قبیله لوی سردار دی من الذین دام داغه خلکو نو شهیدو بدرن چې هغه حاضر شوی بدر ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره د پیغمبر اسلام یو طرف ته دا بدریان دي خو بل طرف ته ومن اصحابه او دا د اصحابو د پیغمبر علی السلام نو د ملګرو د پیغمبر علی السلام نو ليله العقبه هغه شپه د عقبه کې لکه څنګه چې په بدر کې شمولیت کړی بدری دی نو داسې عقبی هم دی د رسول الله سره هغه د غونډې په ویخ کې دغه د مشورم کړی و جرګام کړی و اخبره او د خبر ورکړی دی دله د عباده د ابو ادریس ته خبر ورکړی دی د سشي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علی السلام قال غوي وحوله عصابه او د رسول الله نه چاپیر یو جماعت او یو ډله و من اصحابه د اصحابو داغنه اوس دا غونډه په ویخ کې رسول الله د صحابه سره بیعت کوي هغه بیعت پس کوي وی تعالو صحابه ته وی راشه بایعونی زما سره بیعت وکي او بیعت را سره پسو کې الا الله تشرک بالله په دې خبره چې تاسو به نه شریکوي د الله سره شی آس شی یو دا دی چې د الله سره به شرک نه کوي دویم دا دی چې ولا تسرقو غلا به نه کوي ولا تسرقو غلا به نه کوي ولا تسنو زنا به نه کوي ولا تقتلو اولادکم او نه به تاسو قتلوي خپل بچي خشیت الانفاق د یری د دی وجنه چې موږ به غریبانان شو تاسو به هغه دروغ نه وایې تهمت به په خلکو نه لګوي کم تهمت چې تاسو د ځانه جوړ کې اه دا لاسونه دي دا خپې دي د دوو لاسونو او د دوو خپو منځ کې څه دی دا یې دازې دا ټول نظام په دې ځای روان دي سوجون او فکرونه چې څونه کوي په دې ځای کوي نو مطلب دا دی د ځان چې د دوو لاسونو د منځ او د دوو خپو د منځ چې دا کم ځای دی په دقه ځای کې خبره د دروغو را جوړه کې او بیا خلکو پسې وایي ولا تاتو ببهتان تاسو براتل نه کوي په دروغو تفترونه چې تاسو جوړوي دا دروغ بین ایدیکم دا غمنس د لاسونو ستاسو نه او ارجلکم د خپو ستاسو نه ولا تعصونی تاسو به نافرمانی نه کوي زما فی معروف په ښه کار کې فمن وفا چا چې پوروالی وکړه په دا خپل واده منکم ستاسو نه چې په تاسو کې کم سړی په دې خبرو پوروالی وکړه نو فاجره علی الله داغه اجر و په الله ومن اصاب من ذالک شیئا او چا چې وکړه د دې نه څه شی مثلا زنا یې وکړه مثلا غلا یې وکړه فعوقب به او هغه ته سزا ورکړې شوه فی دنیا په دنیا کې سړي سزا دغه د زنا وکړه او بیا رجم شو زنا یې وکړه په کوړی وو حد یې ورکه غلا وکړه په غلا کې ته لاس پرې شو فاوقب به او دته سزا ورکړې شو په هغې فی دنیا په دنیا کې نو فهو له نو دا سزا چې دا د ده دپاره کفارتون دا به کفارې د څه د ګناهونو ومن اصاب من ذالک او چا چې اوکه د دینه شی ان یو شی زنه وکړه غلی وکړه او فستره الله الله په د پرده واچوله خکارا نشو په دنیا کې وته سزا ملو نشو فامره الى الله نو د کار به اواله الله ته ان شاء عاقبه که د الله خوښه یې سزا به ورته ورکړي و ان شاء او که د الله خوښه یې نو عفا عنه هغه ته به معافي وکړي قال دا راوي وایي فبایعته علی ذلک نو ما بیعت وکړ د رسول الله سره یو روایت کې داسې دی فبایعناه مونږ سره بیعت وکړ علی ذلک په دې دا مسله د مشکات کې مونږ ویلې و دا سړی زنا وکي تاسو ولا سزا ورکې سړی غلو کی لاس هم ته پرې کو دې ته حد وای دا حد چې دی نو دا کفارات دي کدا زواجر دي دا حکومت چې لګي او د خلکو له دا سزا ورکي نو په دې سزا باندې انسان ته ګناه معاف کیږي ځکه ورکي او کنه دا تش د دې د پاره چې د خلکو یریږي چې بیا د سینه کوي ځنې علما وایي تحقیق دا دی چې حد چې دینو کفاراتون کفاره دي زنا دي وکړه په دنیا کې د سزا درکړې شو په آخرت کې به الله پاک د دې عذاب نه درکې بس معاف شو غلا دي وکړه لاس پکې پرې شو بس دا لاس چې پرې شو دا کفاره د ګناهونو شو پرز د قیامت باندې بیا تا د پر سزا نشته ځنی اکابر وای چې نه دا حدود چې دي دا زواجرات دي کفارات نه دي دا د دنیا سزا ده او د آخرت سزا ده بیره ده لیکن چې تاسو حدیثونه را ټول را غون کې نو استاد به وی خپل مسله داسې ده دا چې یو سړی زنا وکړه او سزا ولا ورکړې شوه الله به پر ورځ د قیامت د دې زنا دغه نه ورکوي عذاب غلا یې وکړه لاس یې پرې شو الله به د غلا سزا نه ورکوي د یو شي سزا به ورکوي دا ښکلې خبره ده نو بیا به ټولو حدیثونو باندې عمل راشي توبه دې ایستې وه که نه که توبه دې میستې وه خو صحیح ده خو که توبه دې نه وه ایستې نو په ترک د توبې به الله سزا ورکوي هلکه تا زنا کړې وه حد دله درکړی شو سزا نه درکو خو چون کې تا توبه نه وایستې نو په ترک د توبې تاله دغه شو دا سزا شو غلا دې کړې وه لاس دې پرې شو په غلا سزا نه در کوم خو توبه دې ایستې وه نه دا چې ترک د توبې دې کړو په دې به دغه الله سړي له دغه ورکوي سزا ښه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عن ابي الخير عن الصنابعي عن عبادة بن ثابت رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د انصارو سره په دیارلسم کال د هجرت باندې کومه جرګه وکړه نو هغه د اویو نه زیات کسانو نو پیغمبر علیه صلات و سلام نگرانان مقرر کړو و یلکه په پلانې کورنۍ به ته نگرانی دا غزه د دین د خورولو بسته ذمہ واری ابل ته به وی الکه دا دولس کسې مقرر کړیو الکه ته به د پلانې علاقې نگرانی الکه ته به د پلانې نگرانې مثلا الکه ته به د درس قرآن نگرانې الکه ته به د حدیثو د درس نگرانې دا نقبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقرر کړو نگرانان انه قال عباده ابن ثابت وی چې انی من النقباء الذين زهم دا غنګرانانو نو بایعو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغوی بیعت کړی د رسول الله سره په دغه کې په عقبې سره وقال الک بیعت هم د رسول الله سره کړی او پس نو وقال او او بادوي بایعناه من وسره بیعت وکړو علی ان نشرک بالله علی الله نشرک بالله په دې خبره چې موږ به نه شریکو د الله سره شیئا څه شي یوم وسره په توحید باندې او په نفع د شرک باندې بیعت وکړو ولا نسنیه او بلم دا بیعت وکړه چې حضرت مونږ زنا نه کو بل دا دی ولا نسرقه غلا به نه کو ولا نقتل النفس التي او مونږ به نه قتلو هغه نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله د هغې قتلول الا بالحق مګر په حق ولا ننتهب دلته خو ولا ننتهبو دی خو دا پکار دی ولا ننتهب او موږ به لوټ نه کوو لوټو چې خالی پردې مال له سره وی تختو دا بنکو ولا نعسیه او حضرت مونږ به نافرمانی نه کوو ستا نافرمانی به نه کوو امید ګولا سړی چې د چا سره بیعت په یو خبره کوي خو د څه د پاره کوي که نه نو عباده صاحب ته ووایه چې حضرت تا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا بیعت کو چې شرک به نه کوو زنا به نه کوو غلا به نه کوو قتل به نه کوو دا دې د څه لپاره کول وی بل جنه د پاره د جنت په جنت پیسې زمونږ او عوض زمونږ سو جنت چې مونږ به بیعت وکړو الله به د دې په ځای باندې سره کوي جنت نو بل جنه مونږ سره داغه د بایع نه سره ولګوي مونږ سره بیعت وکړو په جنت او ان فعلنا ذلك کوم دا کار وک فان غشینا کچره مونږه وک من ذلك د دغه منی شینو نشه انس شی زنا موکړه غلا موکړه نو کان قضاء الله کان قضاء ذلك نوی به فیصله ده دی الی الله الله ته باب تزویج النبی صلی الله علیه وسلم دا بل سرنامه ده دا باب دی د نکاح کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه ته د حضرت عائشه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت عائشه بی بی سره نکاح کوله کله چې حضرت خدیجه وفات شو نو پنځه کاله د نبوت د هجرت نه مخکې هغه وفات شوی و بیا دو درې کاله رسول الله هم داسې و نو بیا رسول الله ولګېده د حضرت سعودي بیبي بی سره دا په عمر کې پخه ښځه وه د هغې سره نکاح وکړه د هجرت نه مخکې درې کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه بی بی سره نکاح وکړه ابو بکر صدیق راغی او رسول الله ته وی چې حضرت دا زما ارمان دی چې زما لور ستا په نکاح کی نو ته زما د لور سره نکاح وکړه نو دغلته د نبوت نه تقریبا درې د هجرت نه تقریبا درې کاله مخکې وسره نکاح وکړه بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ د بدر واقع شو دا غي نه پس بیا پیغمبر اسلام د دې سره واده وکړ اوله بی بی د رسول الله حضرت خدیجه وه دویمه بی بی د رسول الله حضرت سوده ده او په نکاح کې پر ودولو کې نه په نکاح کې چې دینو دریمه هغه حضرت عائشه بی بی ده نو دا باب د نکاح کولو د پیغمبر علی السلام عائشه له دا یو وقدومه او راتلل د رسول الله المدینه ته مدینه ته پیغمبر علی السلام د مکې نه هجرت وکړ مدینه ته راغی دا واقع بیانیږي دو مسلې شوې وبناؤها او بیا واده کول د رسول الله بها دا غي سره چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي سره واده وکړو بنا جوړولو ته وی ښه آبادې ته بنا وی وی په خوا زمانه نه ده په خوا زمانه کې د چا چې ډیر عمر یې ته پته لګي کور کې به وګدا کوټه و لکه بارک نو چې نوې واده بچاو کنو هغه کوټه کې ګوټ کې داسې ډولې غوندې به د ځانه تاو کړې وه کپړې مپړې به دغه کړې وې جونګړه غوندې به دغه کړې وه دا جونګړه به ځان ته جوړه کړې وه او دا ښایسته ښایسته کپړې به پې اچولې وې نو چونکې دوی به دا جونګړه جوړه کړې وه نو او جوړولو ته بنا وی نو د دې وجې نه دی واده کولو ته اوس دوی دغه وی بنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عائشې سره نکاح کول د هغوی راتلل مدینې ته او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره واده حدثني حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا لي بن مسهر عن هشام بن نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة وي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نکاح کړه زما سره پیغمبر علیه السلام و انا بنت ست سنین او زه چې وما لور ما د شپږو کالو اصل کې دا د شپږو نه وه د شپږو نه اوړېدلې وه او اوو ته رسېدلې نه وه نو چې څوک یې پوره کوي هغه وایي اووه کاله وه او څوک یې چې پوره کوي نه وایي شپږ کاله وه صرف نکاح ورسره شوې وه ښه څو کاله پس بیا چې نو دغه شوې ده بیا دا واده شوې ده وانا بنت ست سنین او زلور ما د شپږو کالو دا په مدین په مکه کې دا شوی دی فقدمنا المدینه نورالو منګه مدینه ته فقدمنا المدینه رالو منګ مدینه ته چرالو ابو بکر صدیق خود رسول الله سره هجرت کړی دی بیا د هجرت چې رسول الله هم راغی او د غم راغی ابو بکر صدیق نو حضرت عائشه بی بی او حضرت اسماء بی بی دا خزه بیا رستو راغلی رستو هجرت کړی فنزلنا نو موږ دیره شو فی بنی الحارث ابن خزرج په بنی حارث ابن خزرج کې هغه د خزرج د علاقې دی طرف ته تاسو ته منخ کې ویلو سنحو هغه سنح علاقه کې دې سیټ باندې دغلته مونږه دیره شو کور ملته ونیو خیر چلته مونږه دیره شو تبې را باندې رالی نو داسې تبې را باندې رالی چې د سر ویښته مې ورچېدل فوقعتو نو په ما باندې تبه رالیله بیماره شوم چې ته به راله راله نو داسې ته به فمرقه نو دې ته به وویستل شعري زما ویښته ګنجې یې کړم دې ته به زما ویښته وویستل فوفا او بیا غټه شوه بیا جوړه شوم او د جوړېدلو نه وروسته مې ویښته بیا برابر شو فوفا نو بیا ډیر شو وفره د ولجه په دغه وایي بیا چې د غوګونو نه ووړي د سټ منس ته ورسی نو بیا وته لمه وي او چې وګو ته ورسی نو جمعه نو جمعه نو جمعه ما منه کوي جمعه ګوټي دا ویختمې بیا ډیر شو دغه وګو ته را دغه شو راورسېدل ها فوفا نو ډیر شو جمعه متونه هغه زما ویخته د سر خیر او زه خبرم نیم فاتتنی امی را لما تخفل مور او زه د جنکو سره لوبې کوم فاتتنی امی را لما د حضرت عشی بی بی دا د کمی کورنۍ چې خوراک او خي او صحت یې خي نو ګور چې د نهو کالو شي دا بالغی او دا نه داسې بالغی اکثر دی وطن کې هم داسې دي چې دا بیا عام ښځو سره پرېږدي پته نه لګي فاتتنی امی راله ما ته خپله مور ام رومان چې هغه ام رومان د زما د مور نامه وه ام رومان دا راته راله و انی لفی ارجوحتنا او زه په خپل لوبو کې مو د جنکو سره لوب کوم و انی او زه چې ما لفی ارجوحتن زه په هغه لوبو کې ما و معي او زما سره صواحب او زما ملګری جنکې وي ومعی او زما سره سواهب ملګری ویلی چې زما زما وی ما لوبه کوله او ارجوحه لوبه می کوله او دا خپل امزول مرا سره وی ارجوحه دا پخوانه لوبی دی داسې به اوګد پړی به داسې د دې پړی دې سر کې بدل ته لرګي و داسې دې سر کې بم لرګي و دا به په ځمکه یې خېو یو جینې به دلته کېناسته په دې لرګي یو خو یو خو بل بل خو یو جینې به الته کېناسته مخامخه دی جنیب هم دا پړی نیولی وی داسې داسې به کو که تکړه به وه هغه به یې راښکله ځان پسې هغه جنیب هم دا پړی نیولی و او ځان ته به یې راښکه چې کومه جنۍ کې به زور ډېر و هغه به ولګېده دا بله به یې ځان ته را دغه کړه راښکله دا به ډېره سخته لوبه وه ډیر زور به غوښته نو ما دقه لوبه کوله په دې لوبه کې وم او د خپلو امزولو سره وم زه د دې خبرو نه څه خبر وم ما تريدو چې دا سه چې دا سه را د کوي بي پما مور را تاسو کو زول رالم ما ته پته نه لګي دا چې زما د مور ما سره سکار دی فاخذت بيدي اوس د دې واده جوړ دی فاخذت بيدي نو دی اونې و زما لاس حتی تر دې پورې چې زه راوستم راوستم او قفتنی زه ودرولم علا باب الدار په دروازه د کور د کور په دروازه ودرولم و انی او زه چې ومه اخو ما هغه لوبه سخته کړې وه او سخته لوبه کې د ګورې د بني ادم دا سایه زی راځي و انی او زه چې هم لانهجو زما سات لراتله د ډیر ستړوالي ده حتی تر دې پورې سکنه بعضو نفسی چې په آرام شو هغه بعضې ساه زما هغه ما چې کومه هغه وهلې سلګې هلګې په آرام شوې ثم اخذت شیئا من ماء بیا زما مور را واغسته سه شی د اوبو داسې لږې اوبه غوندې را واغشتې او فمسحت بي او مسې که په هغې باندې وجهي زما مخ مونږ وایي دا مخ یې راله لږ ووینځو وراسي او سر زما دیم راله ووینځو او بیا چې دی یو کوټې ته دننه کړم ثم ادخلتنی دار بیا دې کور ته دننه کړم چې ګورم په کور کې د انصارو خزې ناستې دي اوس واده تیار دی فیضا نسوت من الانصار ناګانه یو ډله و د خزو د انصارو فی البیت په کور کې فقلنا نو د خزو وی چې علی الخیر ترالل په خیر باندې والبرکه او رالی په برکت وعلى خیر طائر او ترالی په هغه خیسته پال الله دې هر څه چې دی نو ډېر او تیر لره دا مور را مې ولګېده او زه دې ښځو ته حواله کړم فاسلمتنی نو خپل مور زه وسپارلم الیهن دې ښځو ته فاصلحنا نو دی خزو درست کو من شانی اغا زما شان جامع را ته بدل کړي ارسی سر مر را لغول را غول کو او فلم یورعنی نو غبراو نکماله الا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر علیه السلام دوحن دروازه چې ګورو پیغمبر اسلام راغی دا اوس واده دی فاسلمننی نو دی خزو د انصارو زه وسپارلم الیه هغه ته وانا یوم اذن او په دغه وخت کې زما عمر چې دی نو بنت 90 سنین هغه د نه کالو څه د پاسه نه کال دی عمرو نو دا شو هغه نکاح کولو د رسول الله حضرت عائشه بیبی له زه بس